تر قیامت پورې حرام ده دا پر رضا باندې هم حرام ده او په نارضا باندې هم حرام ده د دې حرام کارم سزاګانې الله تدریجا نازل کړي او دا غي بنیادی وجه دا و چې معاشره د دې جرم نه ډکوه نو په ابتدا کې صرف دومره خبره کافی و چې زنا د الله په نسبانه جرم دی او داسې جرم دی چې په هر صورت کې قابل دستندازي پولیس جرم دی د دې نفس چې خلکو ته پته ولګي چې د الله په نسبانه زنا جرم دی د دې جرم د پاره لګ سزا مقرر کړه داغه نفس په سوره نور کې نو تاسو پاغي باندې گواهان ونیسئ سلور گواهان تاسو نه یعنی د سړو نه سړی دی گواهیو کی فإن شهیدو نو کدی سلور وانو گواهی وکړله فامسکوهن فی البیوت نو دا زنانه بیا بند کی په کورونو کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چې دیو لمرګ راشي او يجعل الله لهن سبيلا یا الله د دیو د پاره بل لار رو باسی یعنی بل قانون رو لګي دا حکم لومبنه حکم دی ابتدایي حکم دی خدا ورستنی حکم سره هم د زنا د ثبوت د پاره سلور گواهان برقرار پاتې شو چې د زنا ثبوت به د عام معاملو په شان په دوو گواهانو نه کیږي دا به په څلور گواهانو باندې کیږي او د دې تفصیل په سوره نور کې مر روان دي خود دې څلور گواهانو نه په ذهن کې یو خلجان پیدا کیږي او پیچیدګي غدا چې څلور گواهان دو گواهانم ګران دي بلکې یو گوام مشکل دی او هغه داسې مشکل دی چې بدکار چې بدکاری کوي نو دا خزو سړی دواړه خو د ځان د پاره دسی یو ځای ګوري چې خلک یې نه ني نو دې ځای کې که یو سړی دا ولیدل او د اوس داوا کوي چې ما لیدلې دي نو د دې خو به گواهان راوړي دا څوک الزام لګي نو دې گواهان د کم ځای نه پیدا کی او د دې گواهانو بارکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د گواه نه چې تپوس کو نو ډیر ناشنا طریقه باندې تفصيلات طلب کړل دغه نه چې دا تاسو څنګه لیدلې دي ناغه چې دغه سیمې لیدلې دي ته وی ته زینا پیژنې اسړی ته وی ته بدکاری پیژنې ناغه اوس پیژنم وای څه ته وایي یعنی دا گواه چې گواهی کوي نو دا گواه نه تپوس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جج دی قاضي دی فیصله کوي نو د بدکارۍ الزام لګولې نو ته زنا پیژنې هغه یو پیژنم وای ستو وی نو هغه وی وی دي توای چې یو سړی چې خپل خزې ته په حلاله طریقه څنګه نږدې کیږي او حاجت پوره کوي دغه شان کار د بلی خزې سره وکړي پردې سره دې ته زنا وایي بیا وی تا په خپل سترګو لیدلې دي ویاو لیدلې مې دي په دې طریقه دې لیدلې دي یعنی بالکل هغه عین حالت عین حالت چې څنګه د بدکاری حالت دی بالکل ښکارا حالت د لیدل یو شکل ورته پیش کو د سې د لیدل دی او د قسم لیدل دی نو دا گواہی خو مشکل نه ده چې هر څوک دیو کی ام دقه خبره وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه نو یو سړی ډیر زیات پریشان شو هغه یا رسول الله زما یو سړی وینم چې زما د خزي سره بدکاری کوي او زبه ګرځم سلور گواهان براولم زبه داسې او داسې نه کوم نه ټوټه ټوټه کوم به نه وجنم به نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سړی غیرتی دی دا دې چې خبره کوي دا د غیرت تقاضا ده خو بیا فرمایل او زه د دنه زیات غیرتی یم او بیا فرمایل او زمانه زیات الله غیرتی دی نه بعض خلکو دې ځنه غلط استدلال کړي دي وای کدا چا په دغه حالت کې مړ کړل نو بس د دیونو څه تپوس نشته دی خدا الله قانون خدا نه دی کنه د دې جملې مطلب څه دی فرمای دا سړی غیرتی دا د غیرت تقاضا ده چې دا خزه دې مړ کی او دا سړی دې مړ کی او فرمای زه د دنه زیات غیرتی یم یعنی زه چې کوم قانون بیانوم او زکم قانون پیش کوم د غیرت تقاضی باغ قانون زیاتی پوره کوي دا ته د غیرت په نوم باندې قتلونه وکي دغه د غیرت تقاضي نه پوره کوي د غیرت تقاضي زما قانون پوره کوي او بیا فرمای دا قانون خو زمام نه دی دا خود الله دی نو الله زمانم زیات غیرتی دی الله زمانم زیات غیرتی دی مطلب دا چې کوم قانون د الله دی نو د غیرت تقاضي باغه پوره کوي هغه به پوره کوي او تاسو څه که سوچو گئی د غیرت اندازه لګو کنه چې غیرت څنګه یي یو سړی د خپل خزي سره به فرض محل د سړی ولید په بدکارۍ باندې په خپل سترګو ولیدل نو سړی مړ کو خزه مړ کړه د دې نه پس د ټول کلی کې سم مشهور شي د خزي زنا کړې ده او نن بیګاله د دې کلی خلک او د دې علاقې خلک په امریکا کې دي کنه هغه ته په ټلیفون اطلاع ملاو شي په انټرنیټ باندې یو چټینګ وشي دا ټولر سره جې پلاني خزم بدکاری کړي و پلاني سره نیولې و اوس غیرت چرته دی غیرت دا دی که غیرت دا دی پښتانه خدا خبره ډیره په هغه باندې کوي د پښتنو یو طریقه ده یو قانون دی او هغه قانون ادارې وایي یو بل ته چې کله د عزت په کور کې خراب شو په خپل کوټه کې یعنی ته یو خزه یو بچی دی دی یا ته یو خزه نو دا عزت اوس دلته راټینګ کړه دروازه بند کړه چې بهر ونه وځي او چې کله دی په کور کې عزت ته نقصان ورسید خراب شو نو د کور دروازې بندې کړه چې د کور بهر ونه وځي دنه پاتې شي او کله چې په کلی کې د عزت خراب شوم د کلی نه بهر دروازې بلارې بندې کړو ته جوړ نوځي نو ګندګي چې په ځای پرته یو په دې ځای خخه کې او د پاسه بالکل سل کې دا بخی کنه چې دی ګندګي کې نورم چخ چوي او دا ټول لاغره د بدبوې نه ډک شي د غیرت تقاضی به اوس څه پوره کوي چې په دې ټول علاقې کې دا ټول خاندان هم بدنام شي دا سړی هم د سترګو غړولو نه وځي او د دې سړي بچي به هغه هم د سترګو غړولو نه وځي نو دا به خی کنه دا چې د الله کوم قانون دی دا به خی د دې وجنه فرمایي فدر الحدود مستطعتم چې څومره د نکیږي دا حدود پټ کړي یعنی دا د اسلام څه علامت خو نه دی کنه دې څه نه خو نه ده او کله خلک د اسلام غلطه تشریح کوي وای الکه اسلام څه ته وای تاسو د اسلام داوی کوي مونږ بجی د قاتل نصر پرې کو مونږ به زناکار له کوړې ورکو بل له برجم ورکو دا متاسو ته مخکم د دې وضاحت کړم د خلکو تصور دا راشي چې بس درس غب به جوړی نو کم ځای کې به کوړې والے کیږي چې اسلام راشي کم ځای کې به بس سړی قتل کیږي مړی به تی پرېکړه کیږي کم ځای کې به لاسونه پرېکړه کیږي کم ځای کې به سړی لګي دا کارو به وشتل شروع وي نو باغ ناران کې به د بل څه زیری بس همیشه به هم دا درس درس جوړي کله به جناپار کې کله به شای باغ کې کله به ګورګټلې پارک کیو کله یو ځای بل ځای بس دا بل کار به نه د اسلام تشریح دا ده بدکاری به نه بدمنی به نه قتل به نه غلا به نه او کچا وکړم د اسلام سره حدود دی بیا سزاګانې دي سنگینی سزاګانې دي یو لب سزا ورکی نو معاشره به پاک شي نو چې څوک دا سزاګانې نه دي خې او دا مونږه لرې کوو د زنانو د حقونو حقوق نسوا بل راوړو نو مطلب څه دی د زنانو ته اجازه ورکړي چې کوي بدکاریانی کاره نتیجه سفال پازو کې دا ده چې زنانه ګرځي بدکاریانی کوي او دسم نه چې پټو یورپ ته جوړ کړي د برتانیې په شان کڅوګ الکو جنې ته وې کړ تاسو ولې دا غلط کار کوئ نو زمونږ انجای خراب کړه باقاعده قابل دستندازي پولیس جرم دی دغه سړی به جیل ته ځي د چې راځي دلته دا جوړ کړي څوک بچا ته سنوي بس مکمل آزاد ازادي ده نو دا داګه نه پس د الله حد دی داګه د پاره قانون دی داګه د پاره نو سلور گواهان پکار دي او کدا نه او سړی ته دا اختیار میلاو شي کنه نو دا چې نن سبا خلک د اسلام خبرې کوي ما تاسو ته وګورئ اسلام نه ځان اول خبرول غواړي چې الزام هم صحیح دی کنه دی وای د غیرت په نوم باندې قتل په اسلام کې دی تاسو ویلي چا دې په اسلام کې دی دا خو ناجایز دی دا چې زمون په معاشره کې یو ظلم مونږ په خپل شروع کړی دی سړی خپل خزم ړکی دا ځکه چې د دشمنې ډیر خطرناک دی نو د دشمن وجلم غواړي خو جرم هم خفیف کول جوړول غواړي په عدالت کې نو دا ما د خپل خزي سره لیدلې ده او دې بدکاری کړې ده نو تا خپل خزه معصومه خزه د دې خزي خاندان د دې بچي ولې اسی بدنام کړ د دې د دې ظلم اسلام اجازه نه لکړي دې سړی ته حق نشته دی چې خزه مړه کې اگر کده په خپل سترګو لیدلې ده دا غیر پر د لعان یو بل قانون دی باقاعده قران کریم په سوره نور کې بیانې تفسیر راځي یو سړی خپل بل خزه ولیده خو څلور گواهان نشته جو غلې پاتې شو خو کسړی د خپل خزه سره څوک ولیده نو بیا خو دې غلې پاتې کیږي ځکه چې د بدی خزه سره ژوند څنګه تیری دا غي لپاره قران کریم بل قانون باقی دور کړي د دې جدایي براوسته کیږي او باقی د لعان جدا قانون دی اگر روان دی په سوره نور کې دا د غیرت په نوم باندې قتل د دې په اسلام کې گنجائش نشته اسلام پر دې لپاره داسې یو صفا ستره قانون را لګل دی چې د سره د دې ظلم په گنجائش نشته دی مونږ یعنی مسلمان برای نام مسلمان ظلم وکي نو خلک الزام ولګي اسلام دا کار کړی دی اسلام د دین بری دی اسلام د دینه ډیر اوچت دی د اسلام قوانین چرتم د ظلم قوانین ندي نو تاسو ظلمونه مکوئ چې تاسو په وجه اسلام نه بدناميږي دا آیت چې کله نازل شو د دې نه پس د سوره نور آیتونه چې کله نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا زمان واخلې اوس واخلې الله قانون راولېګو الله قانون چې کوم سوره نور کې را روان دی چې یو سړی او زنانه دی واده شوی نه دی سلسل دوری دی او کسوک واده شوی دی نو دا غي د پاره بیا رجم دی او عقلم دا وای چې په دواړو په سزا کې فرق پکار دی یو الکم واده نه کړو جنیم واده نه دی کړی نو دا امکان شته کنه چې جذباتو نه مغلوب شوی دی او کو واده وشي نو اسلام وشي د دې وجنه د مرګ سزا نه ده درو باندې وهي چې احساس ورته وشي او بیا به د دې جرم نه ځان ساتي چې کله واده وشي او کچا وادم کړي دي د خزي خاون شته او د خاو سړي خزه شته دي او دا غي باوجود هم بدکاری کی مطلب د جدا یو ناسور دی یو غلط عادت دی او یو داسې شی دی چې دا په معاشره کې نورم فساد بخوريږي د دې وجنه دا مړ کوي خدا به په عبرتناکه طریقه د دې جرم د ثبوت نه پس په عبرتناکه طریقه مړ کیږي چې ټول خلک دا غینه عبرت والی سزا سخت په کار ده عقل هم دا وي د سزا سخت په کار ده د نکاش ته خزش ته د خزي خاور ته هغه چې کوم د انسان حاجت دی هغه حاجت ټول پوره کیږي دغه باوجود هم بدکاری کوي سزا ولا سخت په کار ده کنه په کار ولا د دې هغه پر دا قانون الله تبارک وتعالى راولېګو نو د درو حد جلد دا ثابت دی په قران کریم باندې او د رجم حد د سنتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او ورسره د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د عمل د خلفای راشدونو نه ثابت دی چې څه شک پکې نشته د عقل تقاضا هم ده ولدانې دا د بندولو حکم صرف د زنانو د پاره دی چې دا بند کوي خدا دوانه د سړیو د خځې د دوانو حکم ولدان یاتیانها او هغه دو کسان سړی او خځه چې دې تراشي یعنی بدکاریو کې منکم ستاسو نه فاعذوهما نو تکلیف وتور کوي یعنی دا سر لګ لګ سزا سب چوکم کو تر اخلاص تک اپ سپلای باندې په سپېړه باندې وه خفي په سزا او پاول کې فإن تابا نو کدی دوانو توبه وستله واصلحا او خپل عمل صالح کو دی عادتون نواوړېدل فاعرض عنهما د دیونه اعراض کوي ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله دې توبه قبلونکې او مهربان خدا ړوم بنه حکم د سوره نور حکم دا حکم بیا منسوخ کړی دی انما التوبه على الله یقینا توبه په الله باندې للذین د پاره د هغه کسانو يعملون السوء چې بد عملونه وکي بجهاله پناپوهي ثم يتوبون من قريب بیا فورا توبه وباسي یعنی توبه به چا قبليږي دا هغه چا توبه به قبليږي چې ګناه ته وشوه نو فورا پته وته ورګره توبه وستله د الله نه معافي وغوښته فاولئک یتوب الله علیهم نو یقینا دغه خلک چې الله د دې توبه قبلې وکانه الله علیما حکیم او د الله علم ولو حکمت ولا وليست التوبه او نشته د توبه للذین د هغه کسانو د پاره يعملون السيئات چې دوی بد عملونه کوي حتا تر دې پوري حضر احدهم الموت چې مرګ د ته حاضر شي یعنی علامات د مرګ تراشی زن کدن و تپخ نظر راشي قال دی وای انی تبت الان زوس توبه وباسم دې څه توبه خو فرعون مستلی و وللذین نه هغه خدای خلکو توبه شته دي یموتون چې مړشي وهم کفار او دیوی کافر ندی حلال ستاسو د پاره ان ترس النساء کرها چې خزي په زور په میراث کې واخلې په زور په میراث کې څنګه واخلې یو سړی مړ دی او داغه خزه پاتې ده نورونه راجم شي سړی او دا خزه ځان ل خپل میراث وګرځي دا زمونږ میراث دی او بیا په خسرنه کې چې د کم یو رسی چاغه په نکاح واخلي دام نشته ناجایز دی حرام دی دا ستاسو خزانه دی ما تفصیل مخکې بیان کړی دی او بل طرف ته دام زمون په علاقه کې یو سړی وو یو خزه و د دې دوه لونه وي ځامن نه وو نو اتفاق داسو د الله تقدیر داسې و چې دا سړی مړ شو دا خزه مړ شو و دې سړی لونه پاتیو دوه لونه وو دا دواړه بچي دو په تقسیم کړي په خپل مینس کې دا ماشومانه اگر چې اوس خو باغ غټي خزي خو په هغه وخت کې ماشومانه وین دا غوي هغه معصوم شکلونه ماته اوسم یاد دي دا یو جنې دی یو ورو واغسته او دا بل دی بل ورو واغسته یو یو ځکه اوسې د بل بل ځکه اوسې د مور او پلار نه قسم دا بچي پاتې شوي خدا اوس دیو ځان د پاره میراث وګڼو نو په خپل مینس کې د یو بل نه جدا کړي یعنی خپل مینس کې چې د ماشومان خو ځان سره لوبي خو به کولې کنه هغه غم خو به خپل غلطو کنه پلارم نشته مورم نشته دی نو دا بچیانې ام دیو میراث ونه دغه شان تقسیم کړي لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ندی حلال تاسو لپاره چې زنانا جنکې ماشومان کلوي دا په زور په میراث کې واخلئ چې دا زما دي دا ستا نه دي دا څه ګړي بيزي نه دي چې ته تقسیمه او نه دا څه خرڅول شي نه د دې د سر پیسې اغستې شي چې بس جنکې راغلي او دا چې بچا باندې خرڅو کنه نو پیسې به تی واخلو دا آیات ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي درې قسم خلق دی سلاستن انا خصمهم یوم القیامه درې قسم خلق دی د دیو خلاف به د قیامت په ورځ د په خپل په مقابله کې ودرېږم او هغه دا په کله کله داسې مسلې څوک رپورټو کې عدالت ته او کله کله وایي کنه عدالت نه از خود نوټس لیا ہے الله فرمای په خپل وزن نوټس اخلم کیس شته دی که نشته دی زبر دی په مقابله کې ودرېږم رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره یو سړی هغه دی چې زما په نوم د چا سره وعده وکړه او بیا یې غدر وکړو وعده پوره نکړه او نوم یې زما استعمال کړو زبس د خلاف ودرېګم او بل هغه کس په اخر کې چې چانه مزدوري ونی او مزدوري تی پورا اغستا خو به ول خپل پیسې مزدوري پورا ور نکړه دوکه اوسره وکړه یې زب زور زبردستی وکړه یا ورته سبب شي بیا راشه د مزدور د خولې و چولو نه مخ کې مخ کې هغه تخپل مزدوري واله کا د خولې نه مراد ده چې څنګه کار ختم کی نو کې دې چې په دفتر کې دنه خلک اړو راغلي نه ده خو چې دفتر نه وزیستا نو خپل پیسې ویسی او کپرس کا تنخواه د میاشتې لپاره مقرره ده چې څنګه میاش پوره شي ټال مټول مکوه تنخواه او تاوالکه تا ته خو حاجت نشته لري خو مزدور خو دغه پیسو ته ناس دی بچیو ته وګیری او خلکو له خپل پیسې ورکړي د کابل باره کې مشهور ده چرته په خوانې زمانه کې څخه لکې وی قحط راغلی او بادشاه خپو نو لوري وته وی چې بابا ولی خپه هغه وته وی قحط راغلی خلک د لوګي نه مړ شو ناغي ولی بابا نو دیو کولچی ولی نه خوري کولچی خوږی غوړي ډوړی په خی کنه چې دا کولچی ولی نه خوري چې وګی شو هغه لوګ نه وری دلی چې کله ډوړی نشته نو بس کولچی شته ده بسکټ شته ده کیکونه شته ده نو چې داخله د لوګي مړ کیږي نو دا کولچی ولی نه خوري نو تا ته خو به احساس ځکه نه کیږي چې تعالی الله مال درکړې مزدورانم ساتي خو د مزدورم دغه تنخواه ده په دې کې چرته زیاتې و نه کې وسره او بل دریم قسم بیان کو هغه سره چې آزاد انسان خرڅ کو دغه پیسې وخوړي آزاد انسان او د دې عملی مصداق په دې معاشره کې د خپل لونه خرڅول دي یخ په خپل نگرانۍ کې ستاو ریری دی او که یتیمان ما شومان دي هغه خرڅولو دا د سر پیسې چې ورته ویل کېږي د سر زموږ په معاشره کې همغه بل ظلم هم کوو د دې زور زبردست یو یو قبیح مثال هغه دا دی چې تا سړی وجلې دی ظلم دې کړی دی جرم دې کړی دی مجرمي د دې جرم تلافي څنګه کې صلح چې کله کیږي نو وې سوره بدر کبه او بلم چې سوره غوړې سوره براکه دا سوره براکه او سوره بدر کما دا د دې معاشره کې د ظلم یو قبیح تصویر دی چې مخې ته دی ظلم تا کړی دی ظالمه او د دشمن کور ته خپل معصوم بچی لګي ولی د دې بچی قصور سره ولی دا په جرم کې شریک و چې د دې محرم نه او دا پاغه کور کې ذلیل ژوند تیری د دې په میراث کې برخه نه دا په کور کې خبره هم نشي کولای وای ته خو په صلح کې راغلی زنانه ورته ته خبرې نه کوي غلی خاموش دا ظلم تاولې وکړو دې په سر باندې څومره مفاد چې تا واغستل دا ټول حرام دي لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ندي حلال ستاسو د پاره چې په زور باندې جنکی په میراث کې زنانه والی خدا په زور باندې غستل قید واقعي دی چې واقعا دا څه چې خلکو په زور کول دا که پر رضا او رغبت باندې می ته دا خپل بچی راضی کی دومره پیسې به واخلم هم حرام دي دا بچی دې راضی کړل چې ته به زما سره دا بل به د پلاني سره دام ناروا دي او دا دې راضی کړ چې دا کور ډېر خره دشمن کور دی خو زمونږ وسوله وشوه نو رسول هدی بنز کې د مرګ په ځای تاغه ودروله ولا تعذلوهن او ممن کوي دا خزي لتذهبوا لتنګوي ما لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن چې تاسو واخلې د دیونه هغه بعضي هغه مال چې تاسو دیو ته ورکړی دی یعنی دا زنانه دا سری مثلا ستارور مړ شوی دی کنه دا کونډه پاتې ده نو تاسو سمال خدای سره ده کنه مہر ول ورکړی شوی نور مال خپل وسره دی دا تاسو چې څور کړی دي چې هغه وای مجبور چې زه بس معاف کې مادار ته پاتې شو خو ما یې ما پرې دوی الا ان یاتی نبی فاحشه مبینه مگر کاغی داسې سو کار وکړو فاحشه مبینه ان داسې سب بدخلقی وکړه ده بد اخلاقی د فاحشه مبینه نه مراد دلته دا چې څه بد اخلاقی دا چې څه د بدمعشي چې ورته ویل کیږي سرکشي چې د خاندان د پر د بیزتۍ سبب ګرځي دا څه سکاره وکړو نو بیا ته سمال قبضه کول شي خدا مال قبضه کول دې د پر نه چې دی واخلې د دې د پر چې هغه سم شي دا خپل غلطي پری دي او دا چې کوم نقصان او تکلیف تا درس دا دا پری دي د دې یو سزا په تور دا نه چې مستقل به قبضه کې وعاشرهن بالمعروف د دې خزو سره خه معاشرت کوي په خطرېقه ژوند تیروي او کله کله سخوي خرابوي شکل صورت کې دې شي خراب دی غشن خيسته نه دی سعادت خراب دی په ان کرهتموهن نو کتا سو بد غني دیو لرا یعنی د دیو نس شي نو کریستا طبیعت خراب شي خپشي خدا خفغان به دلری کیږي پس هغه فعسا ان تکرهو شیئا نو قریبه ده کې دی شي چې تاسو به یو شی بد ګڼئ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او الله به وګرځي پاغه کې ډیر خیر ډیر خیر یعنی یو عادت خراب دی نو دا غي د اصلاح کوشش کوا او چې دا تاسو ته طبيعت خراب شو خفشي نو بیا دې ته موږ ورسخه وبیم پکشته دی کنه نو کېدای شي یو خو خرابي خو ډېرې خوبۍ ورپکې دوه خرابۍ دي نورې ډېرې خوبۍ دي نو خوبو ته نظر وکړه وان اردتم استبدال زوج مکان زوج او که کله تاسو د یوې خزې د بدلولو اراده لرئ یعنی یو پرې دی بل خزه کوي واتیتم احداهن قنطارا نو دې ځکه خو که یو زنانه دی حتی تر رسیدي چې دا پرې خودل غواړي او پرې دی نو د پرې خودلو لپاره خو یو لار خودلې ده خو یوی ته تاسو ډیر مال ورکړی په مہر کې قنطار ډیر مال ته ویل کیږي فلا تاخذوا منه شیئا نو ماخلی د دې مال نه هیڅ شی دا غینا چې سم ورکړی نو په هبه کې بیا واپس رجوع نکیږي ززان هغه سپې م جوړوه چې خپل قې واپس سټي دا ته هبه ور کړی دا او دا هبه واپس غستل تا د پاره جایز نه دی اتاخذونه آیا تاسو دا مال دا غي نه اخلي بهتانن الزام د لګولو په ذریعه چې ته بهتان ولګې چې دا مال واپس درکې و اسم مبینا او خکارا ګنا د خکارا ظلم په ذریعه وکيف تاخذونه څنګه به تاسو دې ته تیار شئ دا مال بداغینه واپس واخلی وقد افضى بعضكم الى بعض او یقینا تاسو یو بل ته نږدې شوی یعنی یو بل نه لطفندوز شوی د یو بل عصمتونه یو بل ته کولاو شوی دی د یو بل سره تاسو د احسان او د محبت ژوند تیر شوی دی واخذنا منکم میثاقا غلیظا او دی خزو دی زنانو ستاسو نه کلکې وعده غستې وي دا د نکاح ډیره کلکه وعده ده چې تاسو سره شوی دا دا وعده د دینه پس دا غینا د مہر مال چې د یو کلکې وعده په نتیجه کې هغه ته ملاو شوی دی هغه واپس غستل چرته ناجایز جایز نه دی د دینه پس د حلال او د حرام بیان دی د حرمت کمه کمه خزي حرام دي کمه کمه خزي په تاسو باندې حرام دي نو د دې د دې زنواله د دې ولا تنکحو ما نکح آباؤکم نه تر د آیت نمبر 24 پورې د دې ټول سبق تاسو خلاصه ووري او بیا په ترجمه باندې به پوه شئ خدا خلاصې اهم رضان سره نوٹ کړئ او ډیر آسان هم ځکه دا تقریبا انډرستوډ امور دي په معاشره کې ډیرو خلکو ته پته ده چې دا حرام دي خو بیا هم د یو قانون په تور باندې تاسو واوري چې دا ټول محرمات زنانه حرام زنانه په دوه قسم دي یو هغه حرام دي چې هغه همیشه همیشه د پر حرام دي او یو هغه حرام دي چې هغه وقتی تور حرام دي نو چې کوم زنانه همیشه همیشه د پر حرام دي نو هغه په درې قسم دي وړم بنه قسم هغه محرمات چې د نسب نه دي د نسب نه چې کوم زنانه حرام دي نو ګوره و زنانه دي یعنی و قسمونه دي چې هغه حرام دي ګوره د قران کریم دا خپل ترتیب بیان کړی دی ګوره مور لور یو مور ده بل لور ده او بل تصویر څنګه خور مور، لور، خور او ورسره د مور خور د پلار خور د مور خور د پلار خور پوپی او خاله او بل د ورور لور وريرا او بل خورزه د خور لور سو شو و قسمونه دي د نسب نه چې دا حرام دي مور لور خور د پلار خور د مور خور مونږ دواړه د پښتو کې ترور وایو که تاسو څه بل څه نوم وایي تروري کنه دواړه نو د پلار خور او د مور خور پوپی د پلار خور او خاله د مور خور دا سوجو پینځه او ورپسې بیا وریرا او خورزه دا وواړه حرام دي محرمات ابدی دویم قسم محرمات درزه ځکه د رضاعت نه هغه رشته حراميږي کم چې د نسب نه حراميږي د نسب نه دا دوشو دریم قسم محرمات د مصاهرت نه د سخرګنۍ د طرف نه چې کم څه حراميږي نو پاره کې وګوره خواخي یعنی د خزي مور د خزي مور او دغه شان د خزي لور د خزي مور او د خزي لور او بیا د دې سره د پلار خزه او د زوی خزه سو شو سلور قسمونه دي یعنی د پلار خزه او د زوی خزه دو شو او بل د خزي مور او د خزي لور د خزي مور او د خزي لور دا څلور قسمونه دي چې دا حرام دي د مصاهرت د وجنه د سرګنې د وجنه نو د پلار خزه سره چې د پلار خزه جاهلیت د زمانه طریقه و چې یو د خپل مور د چې د پلار خزه ده بل د پلار بل خزه ده نو د پلار د مرګ نه پس به دا په نکاح غسته اسلام دا حرام کړی هم دغه شان د زوی خزه چې زوی مړ دا غي نه پځي انګور دا په نکاح باندې نه شي غسته دا محرمات دي دا درې وانه قسمونه ابدي حرام دي ابدي همیشه همیشه د پاره دوی مغه قسم دی چې هغه محرمات دي موقت وقتی طور حرام دي خو د یو سمانع د سرکاوټ د کدا رکاوټ ختم شو به حلالي نو پای کې دا په دوه قسم دي یو قسم دی دو خويندې جمع کول یو قسم دو خويندې جمع کول جمع بین الاختین یو خور چې دا غستې ده نو بل خور نشي غستې خو کدا ستا خزه مړ شو یا دې طلاق کړم د دې بل خور بیا غستې شي خو د دې خويندو سره یو بل خبره میاد سات یو قانون دی هغه قانون دا دی دو خويندې جمع کول حرام دي خو هر هغه دوه خزي جمع کول حرام دي د خويندو نه علاوه هم چې په دې دواړو کې که یو نر پرس کې او بل خزه نو د دواړو نکاح نه کیږي قاعده باندې تاسو پوه شئ کنه زی تاسو ته مصداق خیم ډیر مختصر دی هر هغه دوه زنانه چې ته جمع کول غواړې نو وګوره یو خزه پرس کو یو سړی چې د دواړو خپل منځ کې نکاح کیږي کنه کیږي نو که خپل منځ کې نکاح نه کېدو نو ته جمع کولم حرام دي او که نکاح کېده نو به جمع کولم جایز دي لکه مثلا زنانه ده او دا غي د مور خور ده نو ته بدی کې هر یو چې نارینه پرس کې او بل هغه ته خزه پرس کې نو نکاح نه کیږي د مور خور ده نو کدا خور ورور ده ورور ده نو ماما دی او کدا خور زور ته الک پرس کې او هغه وته خزه پرس کې نو به ترور ده او دواړه محرمات دي کنه نسب نه نو دا دواړه حرام دي نو په دې کې صرف دوه قسمونه دي دوه خويندم جمع کول حرام دي او جنۍ او داغه د مور خور جنۍ او داغه د پلار خور پوپی او خاله دا عمه او خاله په عربي کې وي دا دواړه جمع کولم حرام دي خدا وقتی تور دا زنانه یو ستا خزه مړه ده نو د دې د مور خود دې مور خو نشه غسته خواخه ده خود دې د مور خور غسته شي هم دغه شان د پلار خور غسته شي دې دا او دویم قسم د دې هغه ټول زنانه دي موقتی چې حرام دي هغه ټول زنانه چې د بل چا په نکاح کې دي دا چې وامه پردي زنانه دي نه علاوه ټول حلال دي کنه خو هغه ټول زنانه حرام دي چې هغه د بل چا په نکاح کې دي نو کله بل چا د نکاح نه وته په شرعي طریقه باندې یا په مرګ یا په طلاق او عدت تیر نو بیا جایز دي دا دي موقته اوس د آیاتونو ترجمه تاسو اورئ نو بالکل واضح دي فرمایي الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ترجمه سره پوره نور خبره تاسو زده کړه او نکاح مکوې داغه خزو سره چې نکاح کړی داغه سره تاسو پلارانو من النساء د خزونه الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا را روان ځکه مخکې خو قانون نو راغله نو قانون راغی انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا ګوره دا درې خبرې بیان کړې انه کان فاحشه و مقتا وساء سبیلا قبیح په درې قسمه باندې دی قبیح یو ته ویل کی قبیح عقلا عقلا قبیح شی دی چې د هر سړي عقل دا و چې کار قبیح دی نو که څوک به عقل نه بوته نه وای او هغه ته اشاره وشو فاحشتن فاحشه لکی قبیح کارته لوی کبیره ګناه ته کبیره ګناه فاحشه لکه زنا بدکاری خو بیا د دې زنانه سره چې د پلار سره نکاح شوی دا ډیر لوی قبیح کار دی او دویم ولګي قبیح شرعا شرعا قبیح ناغه شرعا قبیح ته اشاره وشوه و مقتا چې د الله د غصې سبب دی دا فاحشه ده و مقتن د غصې او د غضب سبب دی د الله او بل ولګي قبیح عرفا چې عام معاشره کې عام خلک متقبیح وي دې ته اشاره وکړه وسا اسبیلا او ډیر ناکار لار ده ډیر ناکار لار ده د پلار د منکوحې سره نکاح کول عقلنم قبیح کار دی شرعنم قبیح کار دی او عرفنم قبیح کار دی بیا فرمای حرمت علیکم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې امهاتکم تاسو میندې او بناتکم تاسو لونه او اخواتکم او ستاسو خويندې دا خويندې ګوره درې قسم دي ښا ورونه او خويندې ټول خدل ته د خويندو بیان دی یو ته ویل کیږي عینی یعنی حقیقی حقیقی مطلب د پلار نم ده او د مور نم ده پلار مور دواړه شریک دي یو ته ویل کیږي علاتی چې د پلار نه ده او د مور نه نه ده یو ته ویل کیږي خیافی و امهاتکم اللاتی دا اوس ګوره و دغه بیان شو و امهاتکم اللاتی او تاسو هغه مین دي اردعنکم چې تاسو ته ته در کړې دي ان رضاعي او دا ټول د رضاعت چې څومره سړي دا ټول پکې راغلل په دې کې صرف یو قانون دی چې د رضاعت نه د مسله څنګه د نو ښکارا خلاصې تاسو اوري او خلاصې دا ده چې یو ماشوم د یو زنانه تیرو دی دی په یو لور کړی دی نو دا د یوی یعنی که تاسو دې ته ګورئ کنه یو زنانه ده دا زنانه ده د دې خپل بچی دي دا یو بل زنانه ده د دې زنانه په دې بچو کې دا زنانه ده د سلوري بچی دي دی یو بچی د دې زنانه ته ورودو صحیح شو دې ځکه اوس مسله پیدا شو دې بچی تیر او د دې زنانه نو د حرمت صفا قاعده ده چې دی ماشوم باندې دا لک دی کې جنې ده د دې زنانه دا ټول بچي حرام شو دا ټول بچي کدا جنې د الکانو سره نکاح نه کیږي کالک د ټول جنې کو سره نه کیږي ام دغه سره دي چې کوم رشته لاندې باندې دي ټول په حرام ځکه دی بچي شو نو څنګه چې دا نور بچی دي او دا غوی باندې حرام دی هغه په دم حرام دي خو د دې خلکو لپاره د کمی خزې چې تیر او د شوې ده د دې او د دې د بچو لپاره په دې خاندان کې دا کم ماشوم چې تیر او دی دی په دې خاندان کې دغه یو ماشوم حرام دی د دې نور ټول سره د دې ورشتي کې دی شي دا خو پکې د حرمت یو قاعده شو خو دې ځکه چې د نسب نکم حراميږي هغه د رضاعت نم حراميږي ربائب هغه د خزي لونه چې تاسو په کورونو کې دا واقعا دي سوچ په کورونو کې به ور سره وي نور که په کور کې نمی نو حرام ده من نسائکم اللاتی تاسو د هغه خزونه دخلتم بهن چې تاسو دا وسره هم بستری کړی ده د نکاح نه پس کورواله شوې ده دي چې دا صفه خبره ده چې یو سړی نکاح کړی دی د یوې زنانه سره خو د دې زنانه سره چې لا هم بستری نه ده شوی نو داغي نمخ کې مخ کې داغي لور په نکاح نه غستې شي خدا بل به پرې دی فإن لم تكونوا دخلتم بهن نو که تاسو دخول نو کړی یعنی هم بستری نه ده شوی فلا جناح علیکم نو بیا ګنا نشته دی یعنی جایز دی وحلائل ابنائکم او تاسو د زامنو حلیلی ان الزامن خزي چاوي د پر حلالي الذين اغزامن من اصلابكم تستاسو د شاګانو ندي د دې من اصلابكم وجه سره بس تاسو زامن چې ویلو کافي وکنه او قانون مې کنه انګریزي کې وایي دا کمپریهنسیوي قانون کې بیا اخوا دی خو نه د هرې مسلې حل ورپکی دلته کې کچا پردي بچی تخپل بچي ویلې دي متبنا چې ورته ویل کیږي دا زما بچی شو جی دا ما وړو کې ساتلې دی یو زنانه خپل بچی نو نو چرته ماشوم بچی د سو چاغه لا وارث او غیر اوړې او کور کې ځان سره ساتلې دی سنبال کړي دی لوی کړي دی نو هغه ورته مور وای او دا ورته بچی وای مسله روسته د ځل خبره مو بیان کړو هغه تاسو کو په ځکه چې دا وسنګ مسلې مې پر دې سره دی ویل جا خو مور ته امي وي او راضي کور ته په کور کې د مور سره یو ځای واغې د خپل بچی شان ساتي ورته پر دې بچي نه بچي کیږي دا د اسلام نه مخکې دا خبره وا او دا الله ختمه کړی دا دا قانون دی مور هغه د چې بچي زیګولې دی پلار هغه دی چې داغه د نطفه نه بچي پیدا شوی دی پر دې بچي نه بچي کیږي دا بچي چې په کور کې کماشوم د خماشوم بالغ لا نه دی خو ټیک ده خو د بلوغ نفس دا غیر محرم دی د د سره دا زنانه هیڅ تعلق نشي ساتلی تر دې د د نکام ور سره کیږي ځکه پر دې سره دی ته پر دې بچی ساتي دلته کاغه خبره من اسلابکم چې تاسو د شاګانو نه یې ان تاسو د نطفه نه پیدا شوی هغه تاسو بچی نو که یو پردي بچی ته تا بچي ویلې دی او داغه خزه ده او دې مړ شو یی طلاق کړه داغه سره نکاح جایز دی ځکه ستا بچی نه دی دا پردې بچیو پلاران دو نشی کېده پلار یوي وان تجمعوا بين الاختين او دام حرام دي چې تاسو جمع وکړئ په منځ د دوو خويندو کې او د خور سره د پلار خور او د مور خور دواړو ذکر مخکې وکړو الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تیر شوی د قران د نزول نه مخکې سوالونه راغلل کنه چې دا غي بسې نو بس دا هغه معاف دي تاسو ته د ایمان دراوړو نه پس ان الله کان غفور الرحیم او دا بل اخرنۍ خبره د موقت نکاح خبره چې کومه وا یو خدا وان تجمع بین الاختین دویمه وا د بل چا خزي والمحصنات من النساء او خاوندان والا خزي د محسنات نه مراد خاوندان والا خزي من النساء د خزنه الا ما ملکت ايمانکم سوال پیدا شي د خاوند والا خزي سره خو نکاح جایز نه دی د دشمن نه په میدان جنگ کې چې به زنانه را قبضه کړې شي وینځي په یاغه وخت کې د دې بس قانوني د دې بس قانوني د درس په دوران کې تاسو سوالات نه راوړئ نو ډیر بخی روسته بیا راوړئ نن نه سبا وي مو سره وخت شته کنه په دوران کې دا ډیسټربنس نه پیدا کوي نو سوال پیدا شو چې د جنگ کې چې د زنان را شو وینځي نو دا هم د دې خاوندان خپل ته یي دا غي نه استثناء وکړه الا ما ملکت ايمانکم هغه وینځي چې دا غوي دشمن نراشي نو ادا هغه رشته د هغوی ختم شوه د عدت نه پس د هغه طریقې مطابق جایز دي کتاب الله علیکم دا د الله قانون دی تاسو د پاره دا الله قانون دی دا الله پولی دی حدود دی تاسو د پاره مقرر دی واحل لكم او تاسو د پاره حلال دی د دین ما وراء ذالکم د دین علاوه د دین علاوه ګوره و قسمه د نسب نه و د رضاعت نه سلور د مصاهرت نه ست اور ست چودہ چار اٹارہ او دو قسمه حرمت موقت چې دی موقت چې کوم حرام دي دا 20 شو د دین علاوه وحل لكم ما وراء ذلك ما وراء ذلكم د دین علاوه نور ټول تاسو لپاره حلال دي شرط یاد ساتي فرمایي ان تبتغوا باموالکم چې تاسو ولټوي په خپل مالونو باندې یعنی خپل مالونه ورکې می هغه ته مہر ورکې محسنینا په دې حال کې چې تاسو په قید د نکاح کې راوستون کې د نکاح په ذریعہ باندې د نکاح په ذریعہ په بل ذریعہ نه د بدکارۍ په ذریعہ نه د نکاح چې کوم شرعي قانون دی داغه مطابق دا نه چې دا بوای پرند او ګرل پرند دا نه دی په نکاح کې راوستون کیي غیر مصافحین تاسو مستی وستون کې نه یا تاسو مصافحین د صفحن وبه بیول بیون کې نه صرف شوق پوره کون کې نه په قید د نکاح کې براولي دا دینه پس اولاد راځي دا به د چای د دیو د میراث مسله او بشمار مسلې بشمار ذمہ داري دي دا ټولې په قبله فمستمتعتم به منهن نو سچ تاسو پیدا واغستل د دې زنانونه به د دې مہر په ذریعہ فاتوهن نو تاسو ورکې دیو ته اجورهن د دیو مہرونه فریدتن بطور فرض مقرر یعنی بطور فرض دا فرض دی د دکاندار قرض چې در باندې څنګه دی دقه سي دا قرض به زنانه لورکه دا غي مہر او کدی نه ورکړي نو کم زنانه ته چې خاون مہر نه ورکي او سم مجبوریم نشته دي د مہر ټول سچي زنانه چې محسوس کی خاون غریب دی نو بیا خو دې څه درکې خو کم سړی چې د ورکولو د وس باوجود نه ورکي نو زنانه تم حق دی چې د دې د خپل حق نه منکی داغه ته الله حق ورکړی دا مہر داغه د عصمت د کولاویدو قیمت دی تا ته په کم حیثیت تا تا ته داغه ټول بدن حواله کیږي داغه د عصمت مالک ګرځیدلې د دې قیمت ادا کړ دا یو قانون دی الله د دې قانون خلاف ورزي به نه کوي کنه یو طرف ته خلاف ورزي کیږي نو بل طرف ته بیا حق شته ولا جناح علیکم او نشتره ګنا پتا سو فيما تراضيتم به من بعد الفريضه چې تاسو په خپل منځ کې د رضامندۍ سره معامله وکړئ په خپل منځ کې د رضامندۍ معامله چې زنانه پر رضامندۍ معاف کی درته نور حلال د ستاره پر بالکل خوره یا ټول معاف کی یا صحیح صدر ته معاف کی نو بس به اجازه ته درته من بعد الفریضه رسته د مقرره ولونه نو داسې نه چې د مخ کې نه وي چې را بس خیر د مہر مې مقرره و دینه بغیر نه مہر ضروری دی مہر به مقرر کی داغه نه پسې کاغذ ته معاف کین خیر دې معاف دي کی درته خو که یو زرم ستا زور زبردستی شاملې ستا تنگول شاملې او زنانه دا محسوس کی چې کورته معاف کوم نه خو خوري می په کور کې زناور پشن ژوند میټول تنگي او هغه زما چې کوم حقوق دی د حقوقو نه زیات ادا د حقوق خبره الله راځي چې تعلقات خراب شي نور چې د خزي او د خاوند تعلقات خي برابرۍ نو د حق نه معاملې خپل زیات رواني دواړه طرف ته زنانم د خپل حق نه زیات د خاون خیال ساتي خدمت کوي داغه د کور داغه د بچو ذکر راغیم بچی دی داغیم کور دی ډیر زیات کار کوي او خاونم د خپل حق نه زیات حق خدا چې څه جوړه جامې داغه یو د خوراک سامان دار څه پوره کی خو خاون خو دې ته نه ګوري دا خو د مینې تقاضا ده چې ډیر زیات خیال ساتي نو دې ځکه کچرته داسې څه خبره راشي چې مسله وران شي نو حقونه خو بیا د دوانو دي هر طرف ته حق دی نو پر ځامندې باندې د مقررولو نه پس نو کته په زور زبردستۍ باندې یعنی خبر اوران شي او بیا زبردستی شروع کی بیا په کور کې داسې تکلیف ورکول شروع کی چې هغه محسوس کی چې بس ورته پرېده کړي کار خراب دی نو بیا تا لپاره جایز نه وا بخلی په کور کې زنانه باندې خو زور اوري کنه ته به ته واخلي کې دې شي هر سړی په زنانه زور اورم نه چی ته واخلي دا دام کې رسو چې کم ځای کې زور ورتیا ده پښتانه اکثر زور اوري په خزبانه یا پښتون زور اور دی یا په خزه کې شرافت دی دواړه خبرې کې دي شي دې ځکه که څه زبردستی موږ داغي خوخه نه ده نو تا لپاره حلال بیا نه دی ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طول طولا هغه څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې د تا د غنا او د مالداري طول یعنی مالداری سنشته وسره عین کې حل محسنات المؤمنات چې د آزاد زنانو سره خاندانی ګره محصنات د حسن نه دی قلا نو یو قلا د خاندان ده خاندانی خزه ده نو خاندان هم یو قلا ده دا قلا د وینځي نشته ځکه غیر پر خاندان د سره شته دی نه یو قلا د خاوند ده خاوند نکام یو قلا ده نو یو د خاندان قلا ده یو د خاوند قلا ده نو محسنات هغه زنانو تم ویل کیږي چې هغه خاوندان شته دي او محسنات هغه زنانو تم ویل کیږي چې هغوی خاندان دی خاون نشته دی خو یو قلاشته دی نو دا کومه زنانه چې د نکاح نه مخکې د واده نه مخکې بدکاری کوي نو یو قلامات کی یا سړی د واده نه مخکې بدکاری کوي نو یو قلامات کی او که دا کلام شته خاندانی او د خاون کلام شته خاون خاون شته یا د سړي خزه شته نو دوه کلاګانی ماته کړي نو څوک چې د دوو قلاګانو د ماتولو مجرم شنو سزا یې مغټي بیا دلته د محسنات نه مراد آزاد خاندانی خزیلی کله دیو سره طاقت نه لري چې مؤمن ده او آزاد خاندانی خزره په مما ملکت ايمانکم نو نکاح دی وکي د هغه زنانو سره چې هغه د لاسونه مالکان شي نه وینځي دي من فتياتكم المؤمنات د وینځو خو هغه وینځي چې مؤمني د غیر مؤمن سره نه والله اعلم بإيمانكم او الله عالم دی ستاسو په ایمان باندې د دې په ایمان باندې مطلب دا دی چې تاسو ایمانونه الله ته معلوم دي نو ته دا نشې ویل چې اوس دا مؤمنه دا کنه ده نو په ظاهر ایمان باندې اکتفا کوه بعضکم من بعض تاسو نسب د یو بل نه دی فنکحوهن تاسو نکاح کوئ باذن اهلهن ولا متخذات اخدان او نه پټي یارانې کوونکی د نورو خلکو سره پټي آشنایې کوونکی پیدا احسن نو کله چې دیو محسن شي یعنی په نکاح کې راشي فینتین بفاحشتن نو کدی راتللو کړه د فاحشین د زنا فعليهن نصف ما على المحصنات نو پاوی باندې نیم داغه سزا ده چې هغه په محصنات باندې دي په خاندانی خزو باندې دي دا ځکه چې هغه یو قلم نه د ماته کړی دا یو قلم نشته دی نه خاندان نشته دی دا خاندان ډېر لوی رکاوټي سړی ته هر انسان د پاره الله یو بهترین تنظیم کړی دی خاندان خپل خاندانی شرافت د ډیرو ګناهونو نه سړی بچ کی کله کله خلک وای یره موږ ته ویل کې ګیره پرې ده کنه نو یره چې ګیره پرې ده به ته قاضی ډیر زیات دي او بس بیا خو دا دا خوشاله کې نه چې تا ته یو سبب ملاو شي داغه پوجا ته ګناهونه نه بچ شي دا ستا حیثیت چې د یو شریف سړی مشهور شي په معاشره کې او چې ګناه کړ ټول د ګوت نشي مکواله کا او ګوره ته بدی ښکاری او خلک در پوری بیا خان دي دا یو سبب دی کنه چې د ګناه نه بنديږي نو ته دار څه ختمه یا ته داس دې مطلب چې ما آزاد پرې دی چې سمې خوخه یغه به کوم چاړو پیس کار ما بدی د ښکارم نو دا خو څه خبره نه ده کنه دې ځکه چون کې د وینځي خاندار نشته دی د دې وجنه سزا الله نیمه کړی دا ورته چې د کمی خاندان شته بیا دغه نه زیاته سزا چې د کمی بیا خاون شته دغه نه زیاته سزا من العذاب د حدنا ذلك لمن خشي العنت منكم دا نکاح کول د وینځو سره لمن د پاره د هغه چا دی جایز دی خشي العنت منكم چې یریږي د ګنا نه ستاسو نه یریږي د ګنا نه څنګه په زنا کې باخته شم نو بیا دې خیر دی وکي وان تصبروا او که تاسو صبر وکړو خیر لکم دا تاسو د پاره ډیر غوړه دي یعنی د وینځو نو سره نکاح نه کو انتظار وکي الله به دې غني کی نو د آزادې محسنې خانداری زنانه سره نکاح وکي والله غفور رحیم یرید الله الله غواړي ليبين لكم چې بیان کی تاسو ته ويهديكم او هدایت کی تاسو ته سنن الذین من قبلکم لار او طریقې دا غي کسان چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي و یتوب علیکم توبه قبول کی تاسو والله علیم حکیم والله علم ورده او حکمت ولده والله یرید ان یتوب علیکم او الله اراده کوي الله غواړي چې تاسو توبه قبول کی و یرید الذین غواړي هغه خلق یتبعون الشهوات چاغوی د شهوات او تابعداري کې په شهوات ورپسې ان تميلو ميلن عظيما چې تاسو کاګشي لوی کګیدل ان تاسو واوړی د حق لارې نه لری اوړېدل ډیر لری وزي د حق لارې نه یرید الله الله غواړي اي يخفف عنكم چې په تاسو باندې تخفیف وکي دا هرڅ کارونه ذمہ داری سپکی کی تاسو وخلق الانسان ضعیفا او انسان پیدا کړی شوی د کمزوره د ده د کمزورتیا احساس او د ده د کمزورتیا علم د ټولو نه زیات الله ته دی نو د هغې مطابق احکام درکوي تخفیف در باندې کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخوري تاسو خپل مالونه په خپل منځ کې په باطله طریقه الا ان تكون تجارتا مگر دا کوي تجارت عن تراض منکم پر زامندې ستاسو د یو بل نو تجارت وی پر زامندې واقع هم دغره چې تجارت پر زامندې کیږي په زور زبردستۍ نه کیږي ولا تقتلوا انفسکم او تاسو مو وجنه خپل ځانونه یعنی په حرام مال خړلو باندې خپل ځان مهلا کوي دا خو د دنیا مهلاکت دی خو اصل هلاکت خو د آخرت هلاکت دی ان الله کان بكم رحیما یقینا الله پتا سبحانه مهربان دی ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو عدوانا وظلما په زیاتی او په ظلم پسو په نسلیه نار حاضر د چې دی به دی به مونږ ورید کو د جهنم په اور کې وکانه ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په الله باندې ډیر آسان بیا د الله د مهرباني یو بل نمونه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن عنه نكفر عنكم سيئاتكم کتا سوزان د کبیره ګناهونو نه وساتو د لوی لوی ګناهونو نمزان اوساتو ما تنهون عنه د کم نه چې تاسو من کړی شوی نو کفر عنکم سیئاتکم موږ به لري کو تاسو نه سیئاتکم هغه واړه واړه ګناهونه او هم درته داسې معاف کو نو که تاسو ګناهون نزان بچ کو کبیره ګناهونه کم دي خلاصه خو اداره چې د الله حقونه پکې واله شي د انسانانو حقونه ووالی شي او د خپل نفس حقونه ووالی شي دا شیان هره ګناه کبیره جوړي خو دلته د کبیره تعریف حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دی فرمایي هرغه ګناه چې الله غي د پاره په قران کریم کې د ور اعلان کړی دی دا کبیره ګناه ده الله په هغه ګناګار باندې غضب کړی دی دا کبیره ګناه ده الله په دغه ګناګار باندې لعنت کړی دی نو دا کبیره ګناه ده یا په دنیا کې په دې باندې حد نافذ کړی دی نو دا کبیره ګناه ده او دې سره یو بل حدیث هم دی فرمایي لا کبیره مع استغفار ولا صغیره مع اصرار چې لوی ګناه ده نه وشوه خو توبه دی وستنو پاتې نشو ختم شو او چې وړه ګناه کې خو مسلسل کنه دا وړه نه ده لوی ده وړه نه ده لوی ده د دې لوی لوی ګناهونو نه کم ځان وساتو خو د دې لوی ګناهونو سره په وړه ګناه باندې اصرار همیشواله قصدن او عمدن په دې خیال چې دا وړه ده نو دا اوس کبیره ګناه شو نو که تاسو دې کبایر او نزان وساتو نو دا وړې وړې وړې څومره ګناهونه او غلطۍ شوې دي دا به درته الله هم دسی په خپل معاف کی ستاسو به پتم نه غلطیانې به شوي خو الله به درته معاف کی او کتا غټ غټ ګناهونه کړی لوی لوی ګناهونه لراوړل نو چې دا لوی لوی حسابيږي نو واړه به حساب شي او که لوی لوی نه یي نو الله زیاته نه کوي پتا باندې چې تا د غټو غټو نظام ساتلې ده نو واړه واړه به معاف کی او وړو کې ګناهه توایي چې په غلطۍ باندې شوی په خطا باندې شوی ده سهو شوی ده یا دې څه ګناه چې تا تر سره معلوم نه ده د دیو جن دعا د دې په کار ده کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم دا دعا کوله اے الله هغه ګناهونه مراته معاف کا چې مونږ ته معلوم دي او هغه ګناهونه مراته معاف کړي چې مونږ ته نه دي معلوم او تا ته خو معلوم دي نو بیا به درته مونږ معاف کو او که تاسو کبیره مراوړل درون بوجونه مراوړل نو بیا درانه بوجونو کې وړې وړې غلطۍ هم شمارل کیږي نو که څوک په خپل ډیوټي کې ډیوټي پول دی مکمل ډیوټي کوي او د ډیوټي نه پسم یو ګنټه نیمه نور مثالی کې کار کوي نو بیا سې کله د غیر حاضر شي پکې یو ورځ یا کله په مینس کې چرته وځي لګ وخت ضایع کیست مالک سوای خیر دی ټول عمر ډیر ډیوټي کوي نو خیر دی کنه نه غیر حاضری وکړه معاف کوي کنه پغړه کې نرمي رحمي نو دغه شان به تاسو سره د رحم معامله کیږي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض او تاسو تمنا مکوئ دا غس چې مونږ فضیلت ورکړی دی په تاسو کې یعنی الله فضیلت ورکړی دی تاسو لره په یو بل باندې په یو بل باندې نو زنانه د بیا ارمان مکوي چې ما ته دا سړی فضیلت ولې نه دی راکړی شوی او سړی د دې ارمان مکو چې دا د خزو والا فضیلت مونږ ته ولې نه دی راکړی شوی نو خزه خزه ده او سړی سړی دی خزی ته د خزی مطابق کارونه واله شوی دی او فضیلت واله شوی سړی ته داغه مطابق فضیلت واله شوی دی دا مساوات خو نشی راتلای کنه مساوات خو بل راضی چې سړی وای مساوات غړو چې را خزم سړی شي او یا را سړی هم خز شي نو دا مساوات خو الله نه دی راوستی کنه نو هر چاته داغه د مرتبه او د شان مطابق فضیلت ورکړی دی او دا کته د خزې نه غواړي کنه چې دا خزې سړی شي یو سړی یو ځل غوسه شوی او خزو ته نو ما ورته مقاله کنه مړوي په دیو کې رستراړو څه سړی توپ نشته نو ما ورته وی چې سړی توپ وو پکې نه تا ته چاوي چې په خزه کې سړی توپ وي پای کې خزه توپ ور پکې دی سړی توپ وو په سړی کې ان د ساده غونې خبره ده کنه سړی توپ د سړي د سړیواله او خزه کې دنه د خزي صفات دي ته دا غیر د سړي صفات غواړې نو هغه په کې نشي پیدا کېدی او ته د سړی نه کده خزي صفات غواړې نو په هغه کې نشي پیدا کېدی نو دا خدای الله یو ترتیب دی یو نظام د ژوند دی او بل مالدار او غریب هم داسې مکوي یو سړی د هر قسمه اسلامي کیسټو د پارا زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک فایبر اسلامي کیسټ مرکز د قصه خانه نشاتا کباړي بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 پاک خیبر اسلامی کیسټ مرکز د قصه خانه نشاطا کباړی بازار پېښور شهر